د هدايي خيار التعين ذکر کوي خيار التعين دا دی چې زه په تا باندې درې جوړې خرڅ کوم او تا ته وایم چې په دې کې په دې کې مې درې جوړې مې نه دي خرڅ کړې سهو شو لکه هدايه چې سهو شوې زم سهو شو ګوره درې جوړې دي په دې کې مې یو در باندې خرڅ کړې ده درې مې نه دي خرڅ کړې په دې دریو جوړو کې مې در باندې یو خرڅ کړې ده خو تا ته اختیار دی چې کومه پکې خوښوي نو دې ته څه وایي خيار التعین دلته مبيعه مجهوله ده خو دا جهالت مفزي نزاع ته نه ده نو دا مفسد د پر د عقد نه ده نو دا خيار التعين جایز ده څو خيارونه مزد کړو یو خيار مجلس یو خيار القبول بیا خيار مجلس بیا خيار النقد مخکې دا خيار قبول خيار مجلس خيار نقد خيار الشرط او دا خيار التعين صحیح شو خيار التعين دا چې درې جوړي دي په دې کې مې یو پتا خرڅ کړې دا خوتی خوخه کا نو دا خيار التعين صحیح دی اوس په دې کې اختلاف دی چې خيار التعين سره خيار شرط لګول ضروری دي کنه دي ضروری نو پر روانه صفحه کې څلورم نمبر حاشیه کې بعضی علما فرمایلی دي چې د دې خيار التعین سره به خيار شرط لګیدلې وي دا درې جوړې دي په دې کې مې یو پتا خرڅ کړې ده تی خوخه کا دا خيار التعین او چې کومه دې خوخه کړه په هغه کې تا ته بیا درې ورځې خيار شرط هم ده نو دا خيار شرط شو یو خوخه کا دا خيار التعین او په همغه کې بیا تا ته درې ورځې اختیار ده دا خيار شرط نو بعضی علما فرمایي چې د خيار شرط سره خيار د خيار التعين سره خيار شرط ضروری دی راجح دا دی چې د خيار شرط ضرورت نشته صرف من قياس کړی دی خيار الشرط ولی جایز او لوجه د حاجت نه خيار التعين تم حاجت شته لدی وجه نه خيار التعين هم جایز دی نو خيار شرط ور سره وی که خيار شرط ور سره نه هدايه خيار شرط ور سره لیکل نو د دې ذکر اتفاقا دی قید اتفاقی دی احترازی نه دی ومن اشترى ثوبين چا چې دوه جوړي واخیستي دوه خو نه دی اخیستي کنه یو یا خسته دوه کې یو خسته ورسته به هدايه په دې تنبيه ورکی چې اشترا صوبین کې تسامو ده دوه جوړی نه دي اخستي په دوه کې یو اخسته ده او مشتری ته اختیار د تعین ورکړي ده ومن اشترى صوبين على ان ياخذ ايهما شاء بعشره فان كانت اربعه اصواب که څلور جوړي وي دا به ناجایز دي ځکه څلورمې جوړي ته ضرورت نشته څلورمه که ادنای نو ادنا خو تیار شته څلورمه که اوسطي نو تکرار د اوسط راغی څلورمه که اعلی نو تکرار د اعلی راغی لدی وجنه څلورمې ته ضرورت نشته فالبيع فاسد والقياس قياس خود دې تقاضا کوي ان يفسد البيع في الكل چې درې جوړې دي خرڅې کړي دي او مشتری ته پکې دا خيار التعین ورکړی دی په کار دی چې دا بیع فاسده شي لجهاله المبيع ځکه دلته مبيع مجهوله ده وهو قول زفر والشافعي رحمه الله وجه الاستحسان دلیل د استحسان دا دی چې انه وجه الاستحسان ان شرع الخيار د خيار نه خيار شرط مراد ده شرع الخيار یعنی شرط خيار مشروع شده است شرح صيغه د مصدر د په معنا د مفعول سره ده شرح الخيار یعنی مشروعیت خيار الشرط شرح الخيار څه معنا شو مشروعیت خيار الشرط خيار الشرط چې مشروع شوی علت څه للحاجه د دې لپاره چې دفع د غبن پیراولي دفع د غبن ته محتاج دی للحاجت لوجه د حاجت نه دفع د غبن او د دوکې ته لیختار د دې لپاره چې د مختار کې ما هو الارفق هغه چې انفعي په نظر سره سمن وته والاوفق او هغه چې اوفق د د حال سره والحاجت الى هذا النوع من البيع متحققه او حاجت دغه نوع د بيع ته چې خيار التعين پکې وي د تم حاجت شته نو لکه د حاجت د وجنه چې د خيار شرط ولا بيع جایز و نو د حاجت د وجنه د خيار التعين ولا بيع هم جایز ده لانه يحتاج زکه سړی محتاج درې جوړی دي د دکان نه کور ته وړي زکه د خزې د پاره اخلي نو خزه به خوخی اعلا وسط ودنا درې جوړی ورته ویسه چې هغه خوخه کی چې کومه خوخه کړه هغه بوالي زکه چې د محتاج ده اله اختیار من يثق به مختارولو د هغه چاته چې د ور باندې اعتمادي او اختیار من يشتريه لاجله یا خوخولو د هغه چاته چې د چا د پاره ته دا جوړه اخلي خزه ته جوړه اخلي نو خزه به خوخي یا څوک داسې یو کس چې ستا ور باندې اعتماد چې هغه په دې بیع او شرا پوهیږي نو هغه به درته اخلي ولا يمكنه البائع من الحمل الیه او مفت بایع ورته نه ورکي چې دا مفت درې جوړې پورته وېسه امانت په طریقې نه ورکي ځکه چې د امانت په طریقې کو ورکړي او بیا هلاک شوي نو بیا د مشتری په کې تاوان دی مفت هلاکي نو د بیع په طریقې ورته ورکي نو فکان فی معنا ما ورد به الشرع نو فکان نو شو دا خيار التعين في معنا په حکم ده ما هغه خيار او شرط دي فکان ضمیر چاته راجع کړو خيار التعين ته دا خيار التعين په حکم د خيار شرط شو فکان نو شو خيار التعين في معنا يعني في حکم په حکم د چا کې شو ما د هغه خيار شرط کې ورده به شرع چې په غي باندې شریعت وارد دی د خيار شرط په باره کې خو شریعت وارد دی کنه نو خيار التعين د خيار شرط په حکم کې شو غیر ان هذه الحاجه دا دفع د اعتراض دا چې په څلورو جوړو کې ول خيار التعین نه دی جایز دی ورته جواب کوي چې خيار التعین خو د حاجت د وجه نه جایز او حاجت په دریو پوره کیږي نو څلورم د حاجت نه زائد دی غیر ان هذه الحاجه مگر دومره ده چې دا حاجت تندفع بالسلاسی دا په دریو دفع کیږي لوجود الجيد والوسط والردي فيها ځکه په دریو کې جید وسط او ردی شته والجهاله لا تفزي للمنازعه دلته مبيعه مجهوله ده ټیک ده ودا جهالت مفزي منازعه ته نه ده په دې دریو کې لتعین من له الخيار زکه من له الخيار پکې متعین ده وکذا فی الاربع دارنګ په څلورو کې جهالت مفزي نزاع ته نه ده یعنی خلاصې ګوره دا ده چې د خيار التعین د جواز دلایل دوه دي یو دا چې جهالت مفزي نزاع ته نه ده دویم حاجت ده دلایل څو دي شابسي دوا اول جهالت پکې مفزي نه ذاته نه ده دویم شابسي حاجت ده نو په دریو جوړو کې دا دواړه دلایل شته جهالت پکې مفزین ذاتم نه ده او حاجت هم شته او په دې څلورو جوړو کې دا اول دلیل موجود دی چې جهالت مفزین ذات نه ده ټیک دا پکې شته خو دا دویم دلیل پکې نشته چې حاجت ده لدی وجنه دا جایز نه دی په دې پوه شوي وقضا فی الاربع دارنګ په څلورو جوړو کې جهالت مفزی نزاع ته نه دی خو یوازې دا دلیل کافی نه دی د جواز د پاره دا بل مر سره یو ځای کړ چې حاجت ده او په دې کې حاجت نشته الا ان الحاجه الیها غیر متحققه مگر دومره چې حاجت څلورمه جوړې ته نشته والرخصه ثبوتها رخصت چې دی ثبوت د خيار التعين دی په مجموعه د دوو دلایلو یو حاجت دویم وکون الجهاله غیر مفسیه الى المنازعه دا دواړه چې سره یو ځای کې دی د جواز دلیل دی فلا تثبت باحدهما نو جواز په یو دلیل نه ثابتېږي چې هغه جهالت مفسي نه ذات نه دی د یوازې د یو دلیل په وجه نه ثابتېږي ثم قيل بیا بعض علماء فرمایلی دی یشترط ان یکون فی هذا العقد خيار شرط مع خيار التعین بعض علما فرمای چې خيار التعین جایز ده خو په دې شرط چې خيار شرط هم پکې لګیدلې لکه درې جوړې دي په دې دریو کې میوه پتا خرڅ کړه او چې کومه مې در باندې خرڅ کړه تی خوخه کا درې جوړې دي یو پتا خرڅ شو تی خوخه کا خو په چې کومه دې خوخه کړه پغې کې تا ته درې ورځې خيار شرط هم ده نو بعض علما فرمای چې خيار شرط پکې لګیدلې د خيار التعین سره و اذا لم يذكر خيار الشرط او چې کله خيار شرط ذکر کړي نه وي یوازې خيار التعین وي نو لابد من توقيت خيار التعین نو به د خيار التعین د لپاره د وخت مقررول ضروری دي ګور درې جوړې می پتا درې جوړو کې می و پتا خرڅ کړه تی په کې خوخه کا خدا خوخول په څو ورځو کې وکا درې ورځو کې وخت ورته معین کا لابد من توقيت خيار التعين بالثلاث عنده د امام صاحب په مذهب درې ورځې ورته موده وټاکه د خیر التعین د پاره وبمدت معلومه ايتها كانت عندهما او د صاحبانو په مذهب ورته معلومه موده مقرره کا هر څومره چې وی میاشت وی کدو میاشت وی په دې باندې په امام ابو یوسف یو اعتراض راځي اعتراض داسې راځي چې د امام ابو یوسف سے په مذهب په خيار النقد کې ګوره یو خيار خيار شرط بل څه شو خيار النقد په خيار شرط کې د امام سے مذهب دو چې درې ورځې ده او د امام ابو یوسف او د امام محمد مذهب دو چې موده نه ده معلومه انتهای نه ده معلومه چې هر څومره ته ټاکي په خيار النقد کې به څنګه اختلافو د امام سم مذهب هل ته هم داو چې درې ورځې وي د امام محمد مذهب داو چې معلومه موده وي هر څومره چې وي او د امام یوسف مذهب څو هغه د امام صاحب سره په خيارو نقد کې ولې د امام صاحب سره وای په دې کې نس نشتا په قیاس باندې زم خيارو نقد کې نس نشتا نو امام ابو یوسف څه ویلو په قیاس باندې زم نو چې په خيار النقد کې په قياس تللې وي درې ورځې د ټاکلې وي نو خيار التعين کې هم نس نشته کنه دلته په قياس لا شو درې ورځې وټاکه دلته ولې د امام محمد سره ملګری په امام ابو یوسف په اعتراض پوه شو ان شاء الله خيار النقد کې ته د امام صاحب سره وي ولی نس نو قياس نو خيار التعين کې د امام صاحب سره شکنه ځکه چې دلته نس نشته قياس پوه شو نو امام ابو یوسف صاحب به جواب کوي چې ګوره په خيار النقد کې تعلیق چې ان لم ينقد الثمنه که پیسې دې را نکړې نو بیع به فسخي تعلیق او په خيار التعین کې تعلیق نشته لدی وجنه د خيار النقد او د خيار التعین په مابین کې دغه فرق دی خيار النقد کې قیاس مو او تعلیق مو ان لم ينقد الثمنه دا تعلیق کنو نو هغه د خيار الشرط پورې نه ملحق کېدو د دې تعلیق د وجه نه خيار شرط پورې نه ملحق کېږي خيار نقد کې تعلیق و چې ان لم ينقض الثمن نو د خيار شرط پورې نه ملحق کېږي نو خا نو په خيار نقد کې څه شو شابسي تعلیق و نو خلاصه دا چې په خيار نقد کې تعلیق او په خيار التعین کې تعلیق نشته نو چې په خيار التعین کې تعلیق نشته نو خيار التعین د خيار شرط پورې موږ ملحق کولای شو نو خيار الشرط کې درې ورځې دي نو په خيار التعين کې بم شابسي نه سهو سر نه اعتراض اعتراض داسې وکړ چې امام ابو یوسف رحمه الله په خيار النقد کې د امام صاحب سره درې ورځې مقرره کړې وي ولې درې ورځې مقرره کړې وي ځکه چې نس پکې نشته نو اعتراض راځي چې په خيار التعين کې هم نس نشته نو چې په خيار التعين کې منس نشتا نو خدام درې ورځې په دې کې مقرره کا په دې کې ولې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره نه یو ځای کیږي په دې پوه شو نو امام ابو یوسف رحمه الله به جواب ورکړي جواب بداسي ورکړي چې د خيار النقد او د خيار التعين په مابین کې فرق دی په خيار النقد کې تعلیق او په خيار التعين کې تعلیق نشته البته الا من قد السمن داسې کلمه او په خيار التعين کې دا کلمه نشته حاشیه کې هم دا جواب کړی نو خلاصه دا چې اوس یو خيار التعین شو په دې کې تعلیق نشته یو خيار النقد شو شابه سي پاږي کې تعلیق شته یو خيار الشرط شو نو خيار الشرط کوم شابه سي تعلیق شته چې که چرته دې خوښه شوه وایخله که چرته دې خوښه نه شوه مه یخله نو خيار النقد په خيار الشرط ورقياس کولای شو ځکه دواړو کې تعلیق دی او خيار التعین په خيار الشرط نشو ورقياس کولای ځکه په دې کې تعلیق نشته پوه شئ خيار الشرط درې ورځې او تعلیق پکې وو خيار النقد هم درې ورځې او تعلیق پکې وو او خيار التعین کې تعلیق نشته دا ترې جدا دي اوس درته نور تفریعات ذکر کړي دي چې پر خو پوه شئ و درې جوړې دي پورته ویوړي اعلا وسط او ادنا اوس په دې کې چې تا پورته ویوړي یو هلاک شو چې کوم هلاکیږي دا غینه مخکې عیب جن کیږي او چې عیب جن شي نو رد ممتنع شي او چې رد ممتنع شي نو هغه کې بیع تام شي نو کوم چې هلاک شو په دې کې بیع تام شي کومې دوړه چې پاتې دي دا به امانت دي نو اما غيو هلاک مبيع شو نور دوړه امانت شو ولو هلك احدهما کچرت هلاک شو یوا او تعیب یعب جن شو لازم البيع فيه نو پدې کې بيع لازم شو بسمنه بسمن سره وتعين الاخر دا دویمه جوړه د امانت والی د لپاره متعین شو لامتناع الرد ځکه چې کوم هلاک شو پغې کې رد ممتنع شو بالتعيب په سبب د دې چې هغه عیب جن شو او چې رد ممتنع شي نو بیع تام شي بل مسأله ده درې جوړې دي یا دوه جوړې دي د خيار التعین په طریقه دی یو پکې اخسته ده کور ته دی وی وړي دواړه هلاک شوي یا درې وړه هلاک شوي نو چې دوی نو نیمه د یوې مبيعه ده نیمه د بلې مبيعه ده او نیم نیمه امانت ده نیمه د دواړو مبيعه ده او نیمه د دواړو امانت ده په دې پوه او چې درې وي نو ثلث په دې دریو کې مبيعه ده او دو ثلثه په دې دریو کې امانت ولو هلك جميعا معا يلزم نصف ثمن كل واحد منهما هل تلازميږي نیم ثمن د هر یوې ځکه نیمه دواړو کې نیمه نیمه مبيعه ده یا درې وړو کې شابس یو یو ثلث مبيعه ده نو دا مغه ثمن راغی لشيوع البيع ځکه دلته بيع پکې شيوع کړی دی والامانه او امانت هم پکې شيوع کړی دی نو چې دوه جوړې دي پورته وړي دواړه یو ځای هلاک شوي نو نیمه د دواړو مبيعه ده نیمه د دواړو امانت ده ولو کان فيه خيار شرط او کده خيار التعين سره خيار شرط هم لګولیو لکه درې جوړې دي تا ته ما ویلي دي چې دا دریو کې میوه در باندې خرڅ کړه تی خوخه کا او چې کومه دي خوخه کړه په هغه کې بیا تا ته درې ورځې اختیار ده خيار شرط نو کده خياري شرط په کې لګولې او له ان يردهما نو کدو جوړي وړي وي دوړه واپس کوي شي کدري وړي وي دري وړه واپس کوي شي ولو ما تمله الخيار په دې پوښښ انشاء الله بل مسله دا چاته چې خيار التعين ثابت ده کده مرشي نو وارث ته خيار التعين شته کنه شته وارث تم خيار التعين ده خدا خيار التعين د میراث په طریقه نه نقل شوی بلکې ابتداء ورته ثابت ده لکه خيار شرط په میراث کې نه پاتې کېدو خيار التعین هم په میراث کې نه پاتې کېږي بلکې ابتداءا وارث ته ثابتي پرونم دا مسله تیر شو ولو ما تمله الخيار کچر تمله الخيار مر شو فلوارثه ان يرد احدهما نو وارث دا حق لري چې یو جوړه واپس کړي لأن الباقي خيار التعین ځکه دلته خيار التعین باقی دی او دا په میراث نه دی پاتې بلکې لیل اختلاط دا د دې وجه نه دی چې دا د وارث ملک د بایع د ملک سره مخلوط دی نو د تخیر التعین ورکو چې د خپل ملک جدا کی ولهذا لا يتوقف ولهذا د دې وجه نه چې د ملک د بل چا د ملک سره مخلوط دی نو لا يتوقت دا خير التعين موقت نه ده في حق الوارث په حق د وارث کې په حق د مورث کې خير التعين درې ورځې او په حق د وارث کې درې ورځې موده نشته هر کله چې خپل ملک د بایع د ملک نه جدا کړو نو جدا کوي شي فاما خيار شرط خيار شرط خو په میراث نه پاتې کیږي وقد ذکرناه من قبل ومن اشترى دارا على انه بالخيار صورت ته مسلې دا ده پرون دا مسله درته تیر شو چې ګوره دا زما د پټي دا زما مثلا زما پټې ده او د دې پڅنګ کې دبل پټې دا د زید ده زید دا په یو پنجابي خرج کړو او پنجابي ځان ته درې ورځې خياري شرط لګولې صحیح ده په دې موده د خيار کې هغه دریم کور خرج شو نو چې هغه دریم کور خرج شو نو مشتری اخیستې شي پرون دا مسله تیر شو ځکه دا اخص به تصرفا ده د ټولو خلکو نه زیات حقدار د تصرف په دې مشترات ازمکه کې همدا مشتری دی ومن اشترى دارا چا چې واخیستو یو کور على انه بالخيار په دې شرط چې د تخيار شرط لګیدل فبيعت دار اخرى نو خرج کړي شو بل کور دریم کور الى جنبها ددې دار مشترک په څنګ کې فاخذها بالشفعه نو دا مشتری هغه دریم کور په شفعه واخیستو نو چې واخیستو نو دا کم کور چې اخسته د خيار او شرط نو دلته خيار او شرط ختم شو دریم کور د د شو خو په دا کم کور چې اخسته او خيار شرط ځان ته لګولې ده په دې کې خيار شرط لاړو په مطلب باندې پوه شو فهو رضا نو دا د دیدار مبیعه باندې رضا ده لأن طلب الشفعه ځکه په هغه دریم کور کې چې د طلب د شفعي کوي یدل دا دلالت کوي علی اختیاره الملک چې د مختار کړه د ملک فيها په دې داري مبيعه کې لانه ځکه دا طلب د شفعي چې د ما ثبت دا نه ثابت الا لدفع ضرر الجوار مگر د دې لپاره چې دا دفع د ضرر د گاونډي کوي نو دا دریم کور کې دا گاونډي د گاونډي zarar د فقې نو معلومی کې دا چې دا کور د شوې ده ځکه هغه بلې گاونډي کیږي او zarar د فقې وذالک بالاستدامه او دا دفع د zarar د جوار په دې راځي چې په دې کور کې د ملک دایم شي فیتزمن ذالک نو متضمن ده د طلب د شفعي سقوط الخيار سقوط د خيار لره سابقا د طلب د شفعي نه مخکې په غدریم کور کې چې د طلب د شفعي کوي دا غنه مخکې مخکې په دې کور کې د خيار شرط ساقط فیثبت الملک نو د ملک بثابتیږي په دې داري مبيح کې من وقت الشرع فیتبین نو دا خبره بخکار کیږي ان الجوار کان ثابتا چې دا غونډي توپ د وقت الشرع نه ثابت وهذا التقرير يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفه خاصه دې تقریر ته موږ د امام سي په مذهب محتاج یو چې خيار شرط چې مشتری ته لګیدلې نو دا د مشتری په ملک کې نه داخليږي پوه شو په دې موده د خيار کې او د صاحبانو په مذهب خدا د مشتری په ملک کې داخل شوی دی نو دا وی په مذهب دې تقریر ته ضرورت نشته و اذا اشترى الرجلان غلاما دو کسو ته خيار شرط لګیدل نو چې دو کسو ته اوس خيار شرط ولګيږي ګوره صورت ته مسلې دا ده تاسو دواړه طالبان یې او تاسو دواړو زمانه دا کتاب واخیستو تاسو دواړو ځان ته خياري شرط ولګولو چې خياري شرط مو لګولو اوس یو راضي دی نو د دې بیع اجازه ورکړي او دا بل نه راضي دا بیع فسخه کوي یو د بیع اجازه ورکړو بل د بیع فسخه وکړه دا حق شته کنه نه دی فرمای چې دا حق نشته ولې نشته ګوره دا کتاب ټول زماو څوک را سره پکې شریک نه دا شرکت عیب دی اوس په دې کتاب کې عیب نشته ځکه دا یوازې زما کتاب دی د شرکت عیب پکې نشته په دې پوه شوي دا مې چې په تاسو دواړو خرج کړو ته اجازت ورکړو او د فسخه وکړه نو د برخه ما ته واپس شو او ستا برخه ستا شو نو چې د برخه ما ته واپس شو نو نیم زما شو او ستا برخه ستا شو نو نیم ستا شو نو مخکې معیب نو به عیب شرکتي اوس معیب شو به عیب شرکتي اوس نیم زما دی نیم ستا اچا چې فسخ کړی دغه برخه ما ته واپس شو صحیح شو نو نیم زما شو نیم د بایع شو او نیم د یو مشتری شو نو معیب شو به عیب شرکت او مخکې معیب نو لدی وجنه د اختیار دی نه لري چې وی واخلي بلې واپس کی بلکې یا به دواړه اخلي دا یو صورت یا به دواړه واپس کوي د دوهم صورت دا دریم صورت نه دی جایز چې یو اجازت کوي بل فسخ کوي یا به دواړه اجازت کوي یا به دواړه فسخ کوي دا صورت نه دی جایز چې یو اجازت کوي بل فسخ کوي خو فرض احدهما فليس للاخر ان يرده چې یو اجازه وکړو نو بل حق درد نه لري خو بلکې دا د یو اجازه د دواړو اجازه ده او د یو فسخه د دواړو فسخه عند ابي حنيفه دا د امام سي مذهب دی وقال له ان يرده صاحبين فرمای چې یو اجازت کوي بل رد کوي دا جایز دی وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار العيب کوم چې دوه کسه مشتریانی نو یو د خيار العيب سره راضي دی او بل د خيار العيب په وجه رد کوي او په خيار الرؤيت کوم د یو راضي دی بل رد کوي نو د امام سي په مذهب نشي کولای او د صاحبانو په مذهب کوي لهما د صاحبانو د پر دلیل دا دی چې ان اثبات الخيار لهما ما چې دا کتاب په تاسو دواړو خرڅ کړی دی او تاسو دواړو ته می اختیار درکړی دی نو تاسو دواړو ته د اختیار درکول دا د دې دلالت کوي دا په دې دلیل دی چې زه په دې راضی ما په درې وړو صورتونو چې دواړه فسخه کوي که دواړه اجازت کوي که یو فسخه کوي بل اجازت کوي نو چې دوه ته اختیار ورکړي نو په دې دریو صورتونو برازي کیږي دا پایه نو چې په درې وړو صورتونو راځي د درې وړه جایز دي لهما ان اثبات الخيار لهما اثبات د خيار د دوړو مشتريين ته اثباته لكل واحد منهما دا اثبات د دې خيار ده په دې دوړو کې هر یو ته بیل بیل فلا يسقط باسقاط صاحبه نو چې یو خپل خيار ساقطي نو د د د ساقطولو په وجه دا مرګري خيار نه ساقطيږي لما فيه من ابطال حقه زکه په دې کې د خپل مرګري د حق باطلول دي وله د امام صاحب د پاره دلیل دا دی چې ان المبيع خرج عن ملکه غیر معيب بعيب الشرکت دا مبيع چې سما د بایع د ملک نه وتا نو په دکی عیب نو هغه د شرکت عیب پکې نو غیر معيب بعيب الشرکت فلو رده احدهما نو شي کوي رد کی رده معیبا به نو دی به رد کوي او عیب جن به په عیب د شرکت ځکه نیمه به د اجازت والی نیمه به د بایع کیږي وفيه الزام ضرر زائد نو په دې کې الزام د ضرر زائد دی ګوره په امتناع الرد کې رد ته ضرر دی په امتناع الرد کې چاته ضرر دی رد ته د دوړو مشتریینو کې یو رد کوي یو اجازت کوي دا چا چې اجازت کړی دی دا بل رد نشي کوي دا خو همدته ضرر ورکړو رات تم ضرر ورکړو که نه ځکه چې د رد هم ممتنع کړو نو ټیک ده په امتناع الرد کې راد ته ضرر دی خو دا ضرر کم دی صحیح شو او په اجازت د رد کې بایع ته ضرر دی او دا ضرر زیات دی نو ځکه ویلي الزام او ضرر زائد دی په دې کې زیات ضرر دی وليس من ضرورتي د د هغه دلیل نه جواب کوي چې دې دواړو ته ما اختیار ورکړو نو زه په درې وړو صورتونو راضي شوم چې دواړه اجازت کوي دواړه فسخ کوي یا یو اجازت کوي بل فسخ کوي نه دی وای چې نه په دې درې وړو صورتونو به هل ته دی راضي وي چې د دې درې صورتونو نه لا بودی وي دلته خو درې صورت دي د دواړو رضا دویم د دواړو رد دریم د یو رضا د بل رد نو خو صورتونه درې دي امکان لري چې دلته د بایع په دې اولو دواړو راضي وي په دې دریم دی نه راضي په اختیار کې خدري وړه صورتونه شته په دریو دی نه راضي په دوو راضي دي وليس من ضرورت اثبات الخيار او نه د لوازم او د اثبات د خيار نه د دوړو تر رضا پرد دی یو لتصور اجتماعهم على الرد ځکه دلته دو صورت نور دي یو اجتماعهما علی الرد دویم اجتماعهما علی عدم الرد نو دوه صورتونه خو نورم شته ومن باع عبدا ها چا چې یو غلام خرج کړو ګوره غلام خرج کړي یو صفت په کې ذکر کړي صفت مرغوبه او بیا پکې دا صفت مرغوبه نه وو نو مشتری به د دې صفت په عوض کې پیسې نه کموي بلکې د ته اختیار دی چې په ټولو روپیو اخلي او که بیعه فسخه کوي پوه شو لکه ما پتا باندې غوا خرڅ کړه صفت مرغوبه پکې دا ده چې دا بنا د سترګې لري تا باندې مې غوا خرڅ کړه سترګې لري هغه چې تا کور ته ویوړه لاندې و نو چې دا غوا په 2 روپۍ خرڅه شوې مثلا په یو لک نو ستا خوخه ده چې په یو لک روپۍ اخلي که غوا واپس کوي پیسې بنه کم دا اوصاف په مقابله کې به سمن نه کم نو فرمای و من باع عبدا چا چې خرج کړو غلام على انه خباز په دې شرط چې دا خباز دی خباز معنا نان بای ډوډۍ ډوډۍ پخويش او کاتب یا په دې شرط چې دا کاتب دی دا وسب مرغوبه دی وکانه بخلافه تا چې کور ته ویوړو دا صفات پکې نه و فالمشتری بالخيار نو دلته مشتری ته اختیار دی ان شاء اخذه بجميع الثمن کچرته اراده نو په ټولو روپیو دیوالي او ان شاء ترک او کچرته اراده بيع دی پری دی دا مسله خو تیر شوی و مخکې لأن هذا وصف مرغوب فيه زکه دا خبازواله او کاتبواله دا داسې وصف دی چې مرغوب فيه دی دا غلام خباز دی او غیر خباز دی یا دا غلام کاتب دی او غیر کاتب دی نو دا راجی د اختلاف د نوع ده نو چې اختلاف د نوع راشي کنه نوع دلته د نوع نه فقهي نوع مراد ده نوع فقهي بده ته وایي کلی مقول على كثيرين متفقين بالاغراض منطقو کې چاته وایي کلی مقول على كثيرين متفقين في الحقائق انت الحقائق ده نو دلته اوس یو غلام خباز دی بل غلام غیر خباز دی نو دا دواړه شابه د دې دواړو په مابین کې اختلاف فی النوع دی اختلاف فی النوع دی د یو نه یو غرضی د بل نه بل غرضی خباز نه یو غرضی د غیر خباز نه بل غرضی نو اختلاف نوعی دی کنه غرضونه مختلف دي نو دا راځي د اختلاف د نوعی ته او چې کله یو مبيحه په چا خرڅه کې او اختلاف نوعي پکې راشي نو الته مشتری ته اختیاري دا قانون زده کړ چې کله د مبيعه په یو چا خرڅ کړو په هغه کې اختلاف نوعي راغلو نو مشتری ته اختیار دی او کچرته دی مبيعه په چا خرڅ کړو په هغه کې اختلاف جنسي راغلو نو بيع فاسد ده خوښ لکه ما ته ویل چې غلام مې در باندې خرڅ کړو هغه غلام نه وینځو نه دا بيع فاسد ده ځکه ته اختلاف جنسي ده او کتا ته ما ویلو چې پتا ما غلام خرج کړو خو خباز دی او هغه خباز نو غیر خباز نو دلته اختلاف نوعي دی دلته بیع فاسد نه ده خو مشتری ته اختیار دی چې په ټولو روپیو اخلي که بیع فسخه کوي وهذا يرجع الى اختلاف النوع درجه کیږي اختلاف د نوع ته لقله التفاوت ځکه دلته تفاوت کم دی په اغراضو کې فلا يفسد العقد بعدمه نو په عدم د کتابت عقد نه دی فاسد بمنزله وصف الذكوره والانوثه في الحيوانات لکه په حیواناتو کې غوا او غویه شي په تا مې غویه خرڅ کړې هغه چې د کور ته ویوړو غوا وه نو اختلاف فی الاغراض دی په مطلب باندې پوه شئ او دا اختلاف فی الاغراض پکې کم دی نو تا ته اختیار دی چې په پوره روپۍ واخلې که بیع فسخه کړې وسوره کفوات وسب السلامت دا داسې شو لکه فوات د وسب د سلامت او که غلام وینځه واغه به اختلاف الجنس دی ته به بیع فاسده ده